قاعده شوم یو وار متحرک ده اول کلمه جمع شو دا شپږمه قاعده د دې قاعدې نوم ده اواصلو او ایسولن والا قاعده خلاصه دې دا چې هر کله دوه متحرک په ابتدا د یو کلمه کې جمع شي نو دا اول وو به وجوبا په حمزه باندې بدلی لکه مثال په تور اواصلو په اصل کې واواصلو او اوای سلون په اصل کې وای سلون دوه ګونه متحرک په ابتدا د کلمه کې جمع شو اولنې په همدې سره بدل شو او اصلو او ویسرین تر نه جوړ شو نو دا څنګه قاعده شو قاعده دا کوم دوه دوه متحرک هر کله چې دوه ګونه متحرک دا اولی کلمه جمع شون په اول د کلمې کې جمع شو اول وجوبا حمزه ګرځد نو دا اولنې ووبه وجوبا په حمزه سره بدلېږي تون اواصلو او ویسلون کی وواصلو چې دا اواصلو په اصل کې وواصلو او دا وواصلو کومه چې غره جمع واصلتون کې دا واصلتون اسم فاعل هغه جمع مکسر ده او بل وای سلون دي نو وای سلون نه وای سلون جوړ او دا وای سلون کومه چې غره تصغیر واصلون دا د واصلون اسم فاعل هغه تصغیر دی نو دا د شریع ترې نه جوړ شولې و ما قاعده هغه د قال او د باع ولا قاعده ده او دې قاعده هغه خلاصه ده چې واو او یا په الف سره بدلول واجب دي خو په یو څو شرایط سره دلته تقریبا په کتاب کې تیار د شرایط ذکر دي او نور کتابونو کې چې د سر په غیره کې ورته نه هم تاسو زیات کې دي شي ویلي او دلته صرف تیار د شرایط ذکر دي واو او یا په الف سره بدلول واجب دي شرط هغه لپاره یو دا چې واو او یا متحرک وي نو کواو او یا ساکن وو دغه قال او باع قاعده پکې نه جاری کی دوهم شرط دا دی چې واو او یا به متحرک وي ما قبل به نه مفتوح وي نو کما قبل مضموم یا مقصور به هم په الف سره نه بدلی او دریم شرط دا دی چې فا کلمه کې باندې وی راغلی بلکې عین یا لام کلمه کې برابرلی نو کفا کلمه کې راغلی او هر سم بیا دغه واو او یا په الف سره نه بدلېږي لکه وعدا یا دغه شان ته هغه نور مثالونه تاسو نه درکړي نو په دې کې دغه قاعده به نه جاری کیږي او څلورم شرط دا دی چې په عین د لطیف کې باندې واقع شي د لطیف په عین کلمه کې کراغلی وي به هم په الف سره نه بدلېږي لکه فوا او حیا متوازن تا واو متحرک ما قبل مفتوح او حيك يا متحرک ما قبل مفتوح ده ودلتا قال الله قاعده کې نه جاری کیږي په الف سره نه بدلی نو یو شرط دا دی چې عین د لطیفو کې به هم نه راغلی او بل شرط دا دی چې دا واو او یا به مخکې ده الف د تسنیه او د الف د جمع مؤنث سالم نه باندې راغلی کله الف د تسنیه نه مخکې راغلی وي یا د الف د جمع مؤنث سالم نه مخکې راغلی وي نو بیا هم په الف سره نه بدلېږي لکه مثال دعوا چې غلط تسنیه ده واو متحرک ما قبل مفتوح ده نو په الف سره بدلول پکارو ودلته دا قاعده په کې نه جاری کیږي ځکه چې دلته دا واو ما قبل د الف د تسنیه نه راغلی دی نو په دې وجه باندې قاعده په کې نه جاری کیږي یا لکه عفواتن رمیاتن په دې کې د روا او یا متحرک ما قبل مفتوح دي او مخکې د الف د جمع مؤنث سالم نه راغلي دي نو دلته په دې کې هم دا قاعده نه جاری کیږي نو شرط دا شو چې مخکې د چاره بنوي د الف د تسنیه نه بنوي او د الف د جمع مؤنث سالم نه مخکې بنوي بل شرط دا چې مخکې د ماده زائده نه بنوي راغلي کله مصدر زائده نه مخکې راغلی او بیا هم په الف سره نه بدلېږي لکه مثالونه تاسو له درکړي طویل نو په طویل کې د تواو متحرک ما قول مفتوح دی خو د دې نه وروسته یای مصدر راغلی دا په دې وجه واو په الف سره نه بدلېږي دغه شان غیور کې یا متحرک ما قول مفتوح تعریف سره بدلول پکارو او دلته هغه شرط موجود نه ده شرط دا او کې مستبد نه مقدار زائده نه وی راغلی او دلته واو مقدار زائده راغلی ده دا شان په غیابتون کې دا روسته پینا الف مقدار زائده راغلی ده په دې کې هغه فائدہ نه جاری کیږي بیا په دې شرط باندې یو څه اعتراض دی د هغې نه مصنف درته جواب کړو بل شرط دا دی چې مخکې د یای مشدد د باندې وي راغلي که د یای مشدد نه مخکې راغلي بیا هم نه بدلېږي لکه علوي غنوي نو علوي چې واو متحرک ما قبل مفتوح دی وروسته د یای مشدد راغلی ده دغه شان په غنوي کې یا متحرک ما قبل مفتوح او د تروس په بنایي مشدد راغلي نو په دې کې دا قاعده نه جاری کیږي او بل شرط دا دی چې مخکې له نونی تاکید نه باندې راغلي کله نونی تاکید ثقيله یا خفيفه نه مخکې راغلي وي به هم دا قاعده نه جاری کیږي لکه مثال په تور لتدعون لتدعون دا شانت وغيرها يا مثال نو په دې کې هم دا قاعده نه جاری کیږي او بل شرط دا دی چې کوم افعال کې دا واو او یا راغلي معنا د لون او عیب په کې نه وي کمانا د لون او عیب په کې او بیا هم په کې دغه په الف سره نه بدلېږي لکه عامر او صیاده نو عامر په معنا د چا سره سترګو کې دو سره او صیاده په معنا د کوټې سره و دې دوه کې هغه معنا د عیب ده نو په دې وجه په دې کې هغه قاعده نه جاری کیږي بل شرط دا دی چې په وزن دغه کلمه په وزن د فعلانون باندې نه وي لکه دا ورانون او سیالانون نو دا دوه د فعلانون په وزن باندې وي یا متخلق او واو متخلق ما قبل مفتوح دی په بیا پکې دا قاعده نه جاری کی او بل شرط دا دی چې په وزن د فعلا باندې باندې وي تعالی باندې لکه صورا او حیادا یو دې دوالو کې هم واو او یا متحرک ما قول مفتوح دي ودا وزن د فعلا دې په دې وجه کې قاعده نه جاری کیږي او بل شرط دی چې په وزن د فعالتون باندې نیوي لکه حوکتون نو په دې کې هم قاعده نه جاری کیږي او اخرنه شرط دی چې دغه باب افتعال په معنا د تفاعل سره بنوي کبا به افتعال په معنا د تفاعل سره او بیا هم دا قاعده نه جاری کیږي لکه اج توارا باب افتعال ده او دا په معنا د تفاعل سره ده په معنا د تجاور سره لئج توارا معنا دا یو دبل همتایا کېدل او د تجاور معنا هم ده مدل تباب افتعال په معنا د تفاعل سره ده په دې کې هم دا قاعده نه جاری کیږي دغه قاعده تاسو چې واو او یا فالف سره بدلول هغه واجب دی خو په دغه شرایطو مذکوره سره دغه شرایطو خلک دغه شرایطو به باندې بدلی اوس دلته موږ یو شرط دا ویل چې مخکې د مقدار زائده نه بنوي که مخکې د مقدار زائده نه راغلی وي نو بیا به دا واو او یا په چا سره نه بدلیږي په الف سره نه بدلیږي وکړه یا اعتراض دې چې فعل ماضی معروف د جمع مذکر غائب څخه دعا دعوا دعو دا دعو د جمع مذکر غائب څخه په اصل کې دعو واو متحرک ما قبل مفتوح بالف سره بدل شو او به اجتماع تاکین د هو د الف او د واو تر منځ رااله الف وګورته دا او پاتې شو دلته خو دا واو د مخ کې دا الف مدا دا اذن راغله به سره د دې نه به هم په قاعده جاری شوی او تاول چې قاعده وکړي نه جاری کیږي دغه شانتا جا مذکر غائب او حاضر فعل مضارع او واحد مؤنث حاضر فعل مضارع په دې درې شغو کې هم دغه واو او یا مخکې د مصدر زائده راغلي چې سره د دینه قاعده کې جاری شوې ده لکه مثال په تور تخشون په اصل کې تخشیون یا مخکې د واو مدد زائده نه رااله بیا هم په الف سره بدل شو او د استعمال ساکینو د الف او واو ترمن دراله هغه وګرځیدا دا شان تخشونه په اصل کې تخشیونه نو په دې کې هم یا مخکې د مدد زائده نه راغلی بیا هم په قاعده د قاعده جاری شوی ده دا شان تخشینا دلته یا متحرک مقول مفتوح په الف سره بدل شو اجتماع ساکن د یا او د الف تر منځ رااله الف وګورځي تخشینا پاتې په دې کې هم دغه قاعده جاری شوې ده او کوي چې مخکې د مصدر دا اذن باندې راغلي نو ستاره خبره صحیح نه شو مصنف د هغې نه جواب کوي چې زمونږ د مصدر زائده نه دا مطلب دی چې صرف محض هغه سمي مصدر زائده وي د یو معنا د پاره نه وي راغلی او دا غتا چې کوم صيغه ذکر کړې په اعتراض کې د ټولو کې دا واو دا صرف مصدر زائده نه دی بلکې دا واو د یو بل معنا د پاره هم دی هغه بل معنا سره لکه مثال داو کې یفعلغه یفعلون تفعلون تخشون او تخشی یخشون کې او تخشین په دې ټول کې دا یا او واو دا دلالت کوي په فاعل باندې ضمیر د فاعل دی بل دا راځي دا په دې وخت کې متحرک کیږي هم لکه دعو الله کې نو زمونږ مراد هغه دی چې هغه صرف مدده ایدوي او حرکت نه قبلې او دغه څو کې چې کم دغه واو ده یا یا راغلی ده دا صرف ماده ده ادانه ده بلکې دا ضمیر د فاعل هم ده او بل دا چې حرکت هم قبلې نو په دې وجه په هغه کې دغه قاعده جاری شوې ده چې صرف ماده ده ادوی په هغه کې باندې جاری شي ورپسې بیا په همدې قاعده کې یو بل خبره تکي په دې عبارت سره وقوع ساکن او وقوع ساکن دا هغه مطلب دا دی وای هر کله چې دا قاعده د قال او باع جاری شي او دا واو او یا په الف سره بدل شي د هغې نه روسته د دې الف نه روسته یو ساکن حرف راشي یا تای تانی ساکنه ته نه روسته واقع شي اگر چې متحرک وي دا الف په اجتماع ساکنه سره ورځي لکه مثال مخکې موږ دعو ویلو په اصل کې دعو دلته واو متحرک ما قبل مفتوح په الف سره بدل شو دا او جوړ شو د الف او د واو ترمنځ احتمال ساکنین وراله الف کوول دي او قول ساکن د روس سره دی الف نراشي چې بدل د واو او یا راغلي دي دغه الف په احتمال ساکنین سره ورغلي دا شان د تای تانیف ساکنین کې روس راشي لکه دا عطف اصل کې دا عوض وو واو متحرک نه ډول مفتوح الف سره بدل شو دا عاد په جوړ شو اجتماع ساکن د الف او تای ثانی تر منځ رااله الف کوو ته دا عاد پاتې شو نو وقوع د تای ثانی سره راشي د تو تای ثانی ساکن ده اگر چې متحرک هم بیا هم دا الف ورته لکه دا تا په اصل کې دا وساو واو متحرک نه ډول مفتوح الف سره بدل شو اجتماع د ساکینو د الف او د تای ثانی تر منځ رااله دا تای ثانی اصل کې دلته متفرقه ده خدا په اعتبار د اصل سره ساکنه ده نو په دې وجه باندې دغه تا اگر چې دا حرکت عارضی په راغله ده په دې حرکت د اعتبار نشته ده دا هغه شان ساکنه حسابول شي نو دغه تا او د الف تر منځ اجتماع ساکنه رااله الف ساکن شو دا عطا پاتې نو دا خبره ته بیانې بل ورپسې بیا په همدې کې ته یو بل قاعده بیانې چې هغه ته ویل کېږي قلنا قلنا او بعنا حسن ولا قاعده هغه کوم سره دا څو جدا جدا قاعده دي مصنف دلته یو ځای ذکر کړی نو دا هغه خلاصه دا ده چې هر کله د اجوب په ماضي معروف کې د اجوب په د ثلاثي مجرد د اجوب په ماضي معروف کې د قال او د باع قاعده جاری شي نو کچر تدغه اجوه کې واوی وی او دغه واو مفتوح العين یا مضموم العين وی نو پاک کلمې ته ورتور کولې شي زمه به ورتور کولې شي او کچر تا واو مکسور وی یا اجوه کې یا یوی مطلقاً چې هر حرکت کوي نو پاک کلمې ته ورتور کولې شي کثره به ورتور کولې شي د جمع مؤنث غائب نه ویل تر اخره پورې دي چې لکه مثال قلنا دا قلنا په اصل کې تو په اصل کې قولنا په اصل کې قولنا دلته قاعده د قال او با په کې جاری شو دا واو متحرک ما قول مفتوح الف سره بدل شو دا الف او اجتماع ساکینو په وجه باندې وګورئ د الف او د لام ترمنځ اجتماع ساکینانو راغله الف وګورئ دا نو قلنا فاتح شو اوس دلته ماضي معروف کې دغه واو څو واو هلته مفتوح وو نو دلته په کلمې ته چې راقاب دې هم زمو ورکړه قل نه مو ویلو د څه لپاره چې دلالت وکړي په حذف ته واو باندې دغه شانته چې واو مضمون العين ملک قلنا په اصل کې فولنا واو متحرک ما قبل مفتوح لسره بدل شو اجتماع ساکینونه دی الف او لام تر منځ راغله الف او ورته نو شي پاتې شو طال نه طال نه پاتې شو دلته بیا دا واو مضموم العين په ماضي کې نو په دې وجه پاک کلمې ته موږ زمو ورکړه ټول نه شو د فارغ دې چې حذف د واو باندې دلالت او کچا تواو مکتوب را نو یا اجوف یا یو نو بیا ورته کثره ورکول شي لکه خفنا او بعنا خفنا په اصل کې خوفنا و متحرک را قول مفتوح الف سره بدل شو بیا د الف او د فا تر منځ استعمال ساکنه مراله الف وګرځیدو چې پاتې شو خفنا پاتې شو ها بیا دا واو مکسور العين نو په دې وجه باندې پاک کلمې ته چې دا حاله کثرم ورکړه شیخ نه دینه جوړ شو دا شان ته په بیا نه کې اصل کې بیا نو دلته هم یا متقرر ما قبل مفتوح الف سره بدل شو او بیا دا الف په استعمال ساکین سره وګورئ دا نه پاتې شو بیا دلته مکسور العين و ماضي نو پاک کلمې ته ورکړه کثرم ورکړه بیا نه جوړ کړه بار دې چې دلالت کوي په چا باندې په دې باندې چې دا باب اجود اجود یالي دي نو دا قاعده د قلنا او قلنا تاخره کې ذکر کړي قاعده نمبر 1 واو یا متحرک بعد فتحه الف شوت واو او یا متحرک چې روسته د فتحې نه راشي دا په الف سره بدلېږي یو شرطان چې متحرک وي بل شرطان چې روسته د فتحې نه وي او بیا په الف سره بدلېږي بل شرط دا دی چې پاک کلمه نه باشه پاک کلمه کې باندې وی راغله فواعدا توفا تيسر نو په دې ټول کې دا واو پاک کلمه کې یا یا پاک کلمه کې راغله ده نو په دې وجه په دې کې دا قاعده نه جاری کی واو یا الف نشوت واو او یا په الف سره نه بدلی بل شرط دا چې عین لطیف نه باشه عین د لطیف وبنوي لکه فوا او حیه دریم شرط دا دی قبل تسنیه الف تسنیه نه باشه مخکې د الف د تسنیه نه بنوي لکه دعوا رمیا او څلورم شرط دا دی قبل مصدر زائده نه باشه مخکې د مصدر زائده نه بنوي راغلي لکه توحید غیور او غیابت کې په دې کې دا واو او یا متحرک مرغول مفتوح راغلي دي ورسته دې نه مطلب دا اله راغله قاعده کې نه جاری کی او دا اعتراض نه جواب کوي چې په قالو یا قالو نه تفعلون تفعلین دې څه وو کې چې دا کله اجوب دي نو په دې کې خدای قاعده جاری شوی تر دې نه چې ورسته دې مطلب دا اله شته لکه دا او دا شان یخشون تخشون او تخشینا نو په دې کې وو کې دا هغه نه جواب کوي واو یفعلون دا يفعلوا په کې نشته راغلي ته راغلي واو يفعلوا ويفعلون وتفعلون ويا تفعلين کې کلمه جدا غانا جدا یو جدا کلمه ده وفاعل فعل اندازه فاعل کته اندې مصدر لا اذن اسم دا صرف مصدر لا اذن ده لہذا دلتا دغه قاعده په کې جاری کیږي لہذا قبل انها واو ويا الف شوت په دې وجه باندې مخکې له دې نه چې دا کوم واو او یا دې بالغ تر وګرځيږي او د اجتماع ساکنین ویو سره ویو په اجتماع ساکنین سره ورته کې لکه داو په اصل کې داو یخشون اصل کې یخشیون تخشون په اصل کې تخشیون او تخشیون په اصل کې تخشیون بل چا باندې قولیای یای مشدد ورونی تاکید نه باشه مخکې د یای مشدد ورونی تاکید د باندې راغلی لکه علویون او اخشاشین بل چاته په معنا ایلون غواړي نو ماشق په معنا د لون اوای سره ونی وی لکه عابرا او صیادا په دې کې هم دا قاعده نه جاری کی بل چاته چې بروت نه فعالان نو بس وزن د فعالان سره ونی وی لکه دا وران او صیالان او انا بروت نه فعالان او وزن د فعالان سره وی لکه صورا او حیادا وانا بروت نه فعالتون او وزن د فعالتون وی لکه حوقتون وهم افتعال په معنا تفاعل نه باشد او دا شان افتعال په معنا تفاعل سره بلوي لکه اشتور یا تور معنا د تجاور او تاور سره دي مثال یې دا دی لکه قال فاصل کې قولو ما فاصل کې بيعو دا فاصل کې دعوا اما فاصل کې رميو وباب او باب فاصل کې بوكم او ناب فاصل کې نا يقومو په دې ټول دوا او یا متحرک ماده او مفتوح هغه بالغ سره بدل شو په دې متعدد مثالونو کې دې خبره ته اشاره ده چې دا قاعده فاجوه کو ناقص کې دا شان په افعال او اسماء ټول کې هغه جاری کیږي وقوع ساکن او وقوع تای ثاني وقوع ساکن او وقوع تای ثاني او ترضین په اصل کې ترضا یینو مگر د صيغه ماضي معروف مگر په صيغه د ماضي معروف کې اجا مؤنث غائب اجا مؤنث غائب نه تا اخر تر اخر پورې بعد حذف الف مستد حذف د الف نه فارا درواوی مفتوح العين فا کلمې ته په کې واو مفتوح العين وي ومضموم العين او یا مضموم العين وي ضمه به هم ضمه ورکړي سواء قلنا او قلنا اصل کې قولنا قولنا ودریالی او پیالی چې مکسور لاین مکسور لاین کې یعنی کې چاته واو واو راغلی وي اجوه کې واو وي او مکسور لاین وي او یا اجوه کې یایي مطلقاً نو په دې صورت کې کثره کثره ورکه پاک کلمې ته لکه بیان او قسمه اته قاعده هغه سم قاعده بیا دا حرکت منقوله که چاته زما یا کثره و په خپل حالت باندې وکړې خو پیش نور څه تغییر و پکې نه کیږي او که چاته دا حرکت منقوله فتحه و دغه واو او یا په الف سره بدلول شي لکه مثال یقول په اصل کې یقولو واو متحرک ما قبل دې نه هڅه صحیح ساکن دا واو حرکت ما قبل خاص ته نقل کړ او دا حرکت زما نور تبدیلی په ټولنه کې دا صفات شو یقول دا شان یبیع فاصل کې یبیع یا متعارف ما قبل تینا خفی صحیح ساکن حرکت دیا چې کسره و ما قبل باز او نقل کړه او دغه حرکت منقوله کسره و نور نور تبدیلی او تغییر پکې ونه کې یبیع فاصل کچا ته دغه حرکت منقوله هغه به سو فتحه و دغه واو او یا په الف سره بدلیږي لکه یقال یباع یقال فاصل کې یقولو شرایط اکثر هغه شرایط دي چې کوم په دغه مخ کې رقاله او دبا قاعده کې ذکر شو په دا مطلب هم دی چې کوم شرایط د حقیق په عیني هغه شرایط دلته هم دي نه په اکثر شرایط کې سره سره اتحاد دي او ور دې قاعده لپاره یو څو شرایط زیاتی هم سره چې هغه تاسو ته مصنف وایي د ملحقاتونه بنوي بل دا چې نه اسم تفسیر څخه بنوي او دا شان ته فعل تعجب څخه بنوي او څه شرایط هم على قال او باع ولا دي چې په کلمه کې بنوي راغلي دا شان ته ماده دا اذا وغيرها دا شرایط دې لپاره هم بلا قاعده و قاعده حرکت و او یا ما قبل ان حرکت و او یا ما قبل ان ما قبل د حقیقت کې ساکن باشد چې هغه ساکن وي نقل کونن هغه نقل کولې شي واکر ان حرکت صفحه باشد کدا حرکت صفحه وا واو ویارا الف کنن واو او یا مخالف طرف دیږي و شروط مذکوره عباره دغه بره ذکر شو شرایط سره دون یقول و یبیع و یقال و یباع و در صورت وقوع ساکن دا اوس یو بل خبره کوي و چې کله دغه قاعده یقول یبیع و یقال و یباع په کومه کلمه کې جاری شي او دا واو او یا ساکن شي یا دا واو او یا به په الف سره بدل شي نو کچر تر دې روس د تواقی شي یو ساکن حرف واقع شي دا واو او یا کچر ته په خپل دغه وي او که بدل کې دینه الف راغلي وي دا الف دا په اجماع ساکنه سره ورځي لکه څنګه یقول یبیع باندې لم جازمه داخل کوم کتاب ته یقول دې لم یقل لام ساکن شو او واو ساکن دې دغه استعمال ساکن په وجه باندې وو کوو دې لم یقل پات دغه شان ته یبیع دې چې لم داخل شو هغه کې عین ساکن شو یا هم ساکن ده نو په استعمال ساکن سره یا ساکن شو لم یبیع دې نه شو دغه شان ته یو قال یو باو کې هغه الف ساکن کیږي د کلام او د غاړې کې ساکن شي د الف او د لام یا د الف او د عین ترمنځ اجتماع ساکنین راځي دا الف ساکن کیږي لم یقل او لم یضاع ولیږي دا څنګه نور مثالونه هم سره یقو ودا صورت یو کور ساکن او په صورت د واقع کېدو د ساکن کې بعد انسانی واو یا روست ندات واو او یا نه چې هغه حرکت نو ما قبل تنقل کړی وي ان ها ساقط شوم دا هوا او یا هم تاسو چې په کله په تفسیر زمو کثره په تفسیر د زمي او کثره سره یعنی چې دا حرکت منقوله چې هم مخکې کوم نقل کړي او د لواو او یا هغه زما او یا کثره وي نو په دې صورت کې واو او یا په خپل پاتې وي نو همدا په احتمال سره کې هم سره ورته او په تفسیر فتح الف او په تفسیر فتح سره په الف ورته بدل انها چې کوم بدل د واو او یا راغلي دي در من وعدا په من وعدا کې لا ده یقال یباع یقول یبيع ولا قاعده نه جاری کیږي ولی بساو شرط اول پتاو د شرط اول سره اول شرط ته چې په کلمه کې به نه وی راغلی او د تواو په کلمه کې راغلی اگر چې مخکې نه حدیثي ساکن دی نو او حرکت ما قبل تر نقل کیږي ولا يسوي ويحيى ويسوي يحيى کی مسرو به شرط دو په ساو د دوهم شرط سره چې هغه دوهم شرط ته یعین د لطیفو کې باندې ویراغله او د توا او یا عین د لطیفو کې راغلی هغه چې مخکې نه حتی صحیح تاکین دې نو حرکت نه قبول تر نقل کی وذا اقوال مو اقوال مو تبيان مو تميز او په دې مخوال مخوال او تبيان تمیز په دې مثالونو کې بتاو به شرط چارم نقل نقل حرکت نکړل بتاو د څلورم شرط سره نقل د حرکت دی ورکړو څلورم شرط هغه څو چې مخکې د ماده دا اله باندې او دلته هم مخکې د ماده دا اله راغلي دي نو حرکت کې ماده بل څه نشي نقل کولای لیکن واو مفعول دا وس غلط په دې سره نه پر اعتراض ده اعتراض دا نه چې ته مخکې د چانه مرتا دا اداره نه وی راغله نو مخکې د مرتا دا اداره راغله او حرکت یې ما قبل ته شي نقل کوله نو په معقول او مبيع کې چې معقول کېږي او په دې کې تر دې نه چې واو او یا مخکې د چانه راغلي مرتا دا اداره راغلي وي او به حرکت ما قبل ته نقل شوی دی مقول فاصل کې مقبول وو دلته دا واو متحرک ما قبل حرف سیسا کې حرکت یې قاف ته نقل شو او پر اجتماع ساکیان سره دغه یو او هغه دې د مقبول پاتې شو دغه شان مبيع فاصل کې مبيع وو دلته هم دې و یا حرکت ما قبل هغه پاتې ورکړی شو بیا دغه یا مستر شان واقع شو زمین واقع شو د موسیرون په قاعده باندې په واو سره بدل شو مبوع استعمال دوه وو را دوه ساکین دي یو وو وګورئ د مبوع څخه جوړ شي د هغې نه وروسته به دغه حرکت د دې با دا په کثرې سره زمه په کثرې سره بدل شو د سره لپاره چې لپاره چې دلالت کوي په دې باندې په اجوا کې یای باندې چې دا واو اجوا باب اجوا کې یای دي نو ما به وعنصر د هغې نه وروسته دغه واو په چا سره په یا سره بدل شو د میعادون په قاعده باندې نو ما بیا هم مثل ته هم دغه بهر حال دغه واو او یا چې حرکت ما قبل کنه نقل شوی سره دې نه چې موږ دې نه ماده ځای دراغلې دي مصنف وايي لیکن واو مقبول الشرط رابع دا واو مقبول چې څلورم شرط نه مستثنا دا چې مستثنا ده لہذا دا مقبول مبيع نقل حرکت کردن دې وجه نه په مقبول مبيع کې نقل د حرکت کړی دی وذا يعمرو يعمرو يعمرو يسيد اسود او يد مسودة بدي کلماتو کې بسبب شرطي ششم په سبب د شپږم شرط سره نقل حرکت نکب نقل د حرکت یو نه په شپږم شرط څو چې دا وخت معنا د لون او عرب سره نیوي بودل کلمه افعل تبديل دا اوس دې یو څو شرایط دې لپاره دې لپاره ذکر کړي یو شرط پکې دا دی چې کله کې د کلمې د افعال تبديل یعنی یو کلمه چې د افعالو په وزن باندې راشي یا فعل تعجب یا فعل تعجب وي یا اصل حقات یا د مستقات نوي او په دې کې واو او یا متحرک ما خبره نه هغه صحیح ساکن وي نو په دې کې هغه نقل د حرکت نه کیږي معنی نقل حرکت دا معنی د نقل د حرکت نه ده لهذا در اقوال او اقوال اسم تفسیر کې نقل د حرکت نه کیږي واقوله واقول به او په دې صيغه تعجب کې هم نه کیږي دا شان شریعه په دا د ملحقات نه ده په دې کې هم نه کیږي او دا شان تا جهوره دا د ملحقات نه دي په دې ټول کې نقل حرکت نه کړل نقل د حرکت یې ونه کړل دا اوس نه هم قاعده ده نهمه قاعده پسنوم باندې ده او دې قاعده ها خلاصه دا قاعده د قیل او بیع ولا قاعده ده په دې قاعده کې هغه څو صورتونه دي نو په دې قاعده کې درې صورتونه دي د قاعده خلاصه دا ده چې هر کله واو او یا واو او یا بعین د ماضی مجهول کې واقع شي دا اجواب وکي نو په دې کې هغه درې صورتونه جایز دي یو صورت پکې دا دی چې واو او یا حرکت ما قبل ته ورکړ شي روسته د اسکان د ما قبل نه او بیا دغه واو په یا سره بدل شي ځکه کوم حرکت چې موږ ما قبل ته نقل کړي هغه کثره ده نو په دې صورت کې واو روسته راځي کثرې نه راځي نو د میعادون په قاعده باندې هغه واو په یا سره بدلېږي یو صورت پکې دا دی دوهم صورت پکې دا دی چې حرکت ما قبل ته نقل نه کړی شي او یا په خپل ساکن کړی شي او دریم صورت هغه د تعالی د اشمام دی اشمام څه ته ویل کېږي لغت اصطلاح کې بیا واته متوجه شې مولانا صاحب اشمام په لغت کې څه ته ویل کېږي په یو ډول سره ویل کېږي او په اصطلاح کې تعریف دا دی چې اشمام دې ته ویل کېږي چې دا حرکت په داسې طریقې سره ادا کړی شي دلته نه مراد دا دی یعنی چې دا کومه کثره د زمینه طرف ته مایل کړی شي او یا هغه واو طرف ته مایل کړی شي چې سمې کېږي اشمام نو دا قاعده چې هر کله واو او یا فاعل د ماضی مجهول کې واقع شي نو په دې کې درې صورت شو اول صورت په کې داسې حرکت دوا او یا ماقبل ته ورکړي چې اوس سره اسکان د ماقبل نه لکه مثال دا غیر لپاره قیل بیا دا شان اختیر اون قیل دا قیل په اصل کې قو ویلو فعل ماضی مشهور ثلاثی مجرد نه دی نو قو ویلو حرکت دا دی واو ما قبل قاف توسط قاف ساکن ته قولا شه د هغې نه روسته د هوا وروس د کسرې نه واقع شو میعادون په قاعده باندې کې نه قیله جوړ دا شان تبیع په اصل کې هو یاو حرکت د یم ما قبل با د ورته روسته د اسکان د بانه نو بیا دې نه جوړ شو دا مثلا او تیرا په اصل کې او تو یې راو بیا حرکت ما قبل تاسو نه خپل کړو او تیرا دې نه جوړ شو او انقید په اصل کې ان کو ویلاو یو حرکت ما قبل هغه تنقل کړ بیا دا هوا ورسته له چانه واقع شو د کثرینه واقع شو بدل شو یا سره دغه دې نه جوړ شو انقید دې نه جوړ شو یو صورت پکې هغه دا دی دوهم صورت پکې دا دی چې حرکت تواو او یا ما قبل ته نقل نه کړی شي بلکې حرکت تواو او یا هغه وګرځول شي نو په دې صورت کې به هغه یا په واو سره بدل کړي ولې ځکه چې دا فعل ماضي مسؤول دی نو پاک کلمه باندې وسوي زموي په دې صورت کې یا روس سره زمين واقع کیږي د موثرون قاعده په جاری کیږي لکه دا چې ویل شي قولا هو او قولا هم قولا نو قوله په اصل کې قوه لو حرکت دوا او قوه دا او قوله دې نه جوړ شي دا شان قوه په اصل کې قوه او حرکت دې یا قوه دا او قوه عاش قوه هغه نه روسته دا مو تیرون والا قاعده باندې چې جوړ شو قوه جوړ شو دا بشان ته اختیره په اصل کې اخت او اختوره په اصل کې اخت یاو بیا حرکت ما قبل تنقل کړ ما قبل بیا حرکت او غرزولو نو اخت یرا شو یا رسل زمینه واقع په بدل ته بواو سره اختوره تیر جوړ شو دا شان کوم کو د باطن کې کوم کو ویل او حرکت او او کوم کو د تیر جوړ شو دا په کې هغه دوهم صورت دی او دریم صورت په کې دا دی چې دا حرکت ما قبل ته چې نقل کړي او لکه اول صورت کې په دې کې دا کثرا واو د تمرین طرف ته مایل کړی شي او دا یا واو طرف ته مایل کړی شي اسماء په کې وشي دا چې ویل شي قیولا او ویوعا په دې څومره سره اشاره وشي دې ته ویل کېږي چې اسماء ورته ویل دا قاعده شو په اخر کې څه یو بل خبره کوي قاعده حرکت واو ويا حرکت واو او یا عین ماضی مجهول چې عین د ماضی مجهول کې واقع شي بعد امکان ما قبل رسل امکان د ما قبل نه ما قبل دې هم ما قبل ته ورکول کیږي بس واو یا شمد واو بیا سره بدلېږي څون قیل او بیا او قیل او قیل یو صورت تاسو دوهم صورت وجایز جایز د حرکت ما قبل باقی دارن چې حرکت د ما قبل باقی کو ساتل شي او واو یا را ساکن کړه او واو یا ساکن کړی شي بس واو یا د وخت په دې صورت کې به هغه واو په یا سره بدلېږي ځکه ما قبل دې نه مضمون کو ګرځېده نو قوله هو عرب قوله قوله وې شي ودا صورت ابدال او صورت ابدال کې چې دا یا په واو دا واو په یا سره بدل شي نو اشمام زما په کثره په هم جائز ده اشمام د زمي په کثره د پاسره هم جائز ده څه مطلب شو یعنی قیل و بیع بنحجی ادا کونه دا قیل او بیع په داسې طریقې سره ادا کړی شي چې بوی زما در کثره قاف و با یا فشوت چې بوی د زمي په کثره د قاف او د با کې هغه ومندل شي صرف په شوندو هغه طرف ته اشاره وکړي شي لکه څنګه چې زمما ظاهرا په کومې طریقې سره ادا کیږي د شوندو کوم کیفیت جوړیږي نو هغه کیفیت جوړ کړي شي بغیر د اواز نه هیڅ کیږي شما ودارین قاعده شرط په دې قاعده کې یو شرط دی هغه شرط دی چې د معروف تعلیل شوه باشد چې معروف کې به تعلیل شي وي نو کله ته په معروف کې هغه تعلیل نه شوه انت وبيتل کیږي دا صورتونه کې جائز دي لہذا در اورت او ورا تعلیل نه کونه په اورت او ورا کې تعلیل باندې شي کوله په دې کې دا صورتونه جائز دي ولی ذکر دې ماتي معروف یا اعتبار راځي او په اعتبار کې کومه قاعده نه راځي شي وهر غاشین یا په انتقای ساکنین ورته په همدې کې یو خبره بیانې هغه دا ده وای دا یا کچر ته په اجتماع ساکنین سره وګورځي نو د جمع مؤنث غائب نه تر اخره پورې په فعل ماضی مشغول کې کچر کله باب هغه مفتوح واوی او مفتوح العين الفا کلمه ته ضمه ورتول کیږي او کچر تا واوی او مقصود یا یای وی نو فا کلمه ته ورتول کیږي کثره ورتول ورتول کیږي لکه مثال وقول تو ده دا قول تو په اصل کې چې مشغول یوازې شي بشي په اصل کې وا قویل تو شي او ویلکو په دې صورت کې دا چې وشي چې حرکت د دی واو ما قبل ته قاف ته نقل کړو سره اسکان د ما قبل نه دلته قول توسو اجتماع ته چې د چاپ من کړاله د دې واو او د لا ته من کړاله واو کو ورګه ده نو چې پاتې شو قول توسو ودلته واو مفتوح العين کومه دي معروف کی ودلته په پاک کلمې ته څور کول کیږي دمه ور کول کیږي چې په حذف د واو باندې دلالت وشي نو قلت وکي ویل کیږي د قلنا نه د فعل د جمع مؤنث غائب د صيغه نیولې تر اخره قلنا قلت قلت ما قلت تر اخره پورې او کچته هغه باب ادو پیایو او یا واوی او مقدور العين په دې صورت کې به څه ورکول کیږي کثره به ورکول کیږي لکه مثال بیعتو او قیمتو بیعتو په اصل کې په اصل کې بویعتو حرکت د لام ما قبل باته نقل ضرورت د اسکان د ما قبل نه نو بیعتو دینه جوړ شي د هغې نه وروسته یا په احتمال ساکن سره وګورئ دا بیعتو دلته اوس هغه حرکت ته ورکول د حاجت نشه ځکه په خپله د با حرکت هغه کثره د حرکت منقوله او خفتو دا په اصل کې اویتو دلته حرکت دی واو ما قبل خاطا نقل کولو ته د اسکان د اسکان د ما قبل نه او دا واو به په چا سره بدل شو په یا سره بدل شو د وجه اسکان د یا عدل په قاعده باندې نو خفتو دا یا او فاطمه د اجتماع ساکن وراله یا مطلب او په دې د خفتو په نه جوړ شو دا وایي ولې هر کله چې یا په انتقال سره کې هر کله چې دا یا په انتقال سره کې نو سره درسیه کې جواب مؤنث غائب تا پر مستقور جواب مؤنث غائب کی طرف سره پوری بیو پر کو ور دي کی دا واوی مفتوح لاین هو مفتوح لاین کی فارا دمه دې حق پاته دمه ورتوي د فارا دې چې حذف واو باندې دلالت وکړي ودریایی او کچرته هغه الوت یایی وی یا واوی وی خو مستور العين مستور العين وی نو کثره ورته ورته دې لپاره چې دلالت کوي په چا باندې په دې باندې چې دا باب الوت یایی دی او یا دا مستور العين دی نو کثره ورته ورته یغه معروف او مجبور به یک صورت کې بیا دې نه مستدغه چې د معروف او مجبور دواړه په یو شان ته ګرځي انها قلت دا معروف څنګه هم ده او قلت دا مشهور څنګه هم ده نو بعد الاعلان په دې کې فرق نشته اعلان نه مخکې او په دې سره فرق کې کدا چې غدا معروف شي نو په اصل کې بدل شي په اصل کې به اول دوشي او کدا مجبور شي نو په اصل کې به قوت دوشي دا غدا دې باقي مثال نه فائدہ در مشغول استفعال دلته وڅو دې فائدہ کې څه بیانې نو په دې فائدہ کې دا خبره بیانې چې د باب استفعال په فعل ماضي مجهول کې چې کله هغه څه وي اجواب وي په هغه کې کومه قاعده جاری شوې ده مصنف وايي په هغه کې دغه اتمه قاعده هغه جاری شوې ده دلته دا حرکت د واو او واو ما قبل ته چې نقل شوی دا په کومه قاعده باندې دا سمې قاعده واو متخلف ما قبل هر څه صحیح ساکن حرکت ما قبل ته نقل شو بیا دا واو په شان سره بدل شو په یا سره نو مستقیمه نه جوړ شو په دا قاعده سره نه هم قاعده سره وای دا نه ده دا وايي قاعده د مشغول استفال په مشغول د باب استفال کې نقل حرکت به قاعده نه نقل د حرکت په دې قاعده به چا سره د قیل او بیا سره نه ده بلکې بقاعده هشتم بلکې په اتمه قاعده سره ده بس تر ان جميع احوال قيل مثل قول او اشمام جاری نه فاحت کی نو په هغه کې به دا غلطي والا صورتونه چې اشمام ده یا دا نور صورتونه چې هغه کې نه جاری کیږي لسمه قاعده هغه د یو یرمی والا قاعده ده لسمه قاعده هغه د یدعو یمی والا قاعده ده یدعو یمی والا قاعده هغه څنګه ده نو یدعو یمی والا قاعده هغه د تفکیه درې صورتونه دي یو صورت دا ده هر کله چې واو او یا واو مضمون یا مقصور ما قبل مضمون یا مضمون یا مقصور ما قبل مقصور د فعل مضارع په لام کلمه کې واقع شي نو دا واو او یا با ساکن کولې شي یو صورت پکې ده لکه په کوم صيغو کې وبه ساکن کولې شي دا پنځه صيغه واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر واحد متکلم او جمع متکلم دا شان ته يروي او تروي او ارمي او نروي یا مضمون ما قبل مکسور راغلی دی او د فعل مضارع په لام کلمه کې ده حرکت وا او یا مزیدیان کو ورته چې دا تروي ارمي نروي يروي دي نه جوړ شي یو صورت پکې هغه ده او کچا تروسته د فصین راغلی دی دا او یا بیا په چا سره په تولې شي په الف سره د قال او باع قاعده وکړي جاری کول شي هغه مخکې تیر شي دوام صورت په کې دا دی چې واو راغلي وي وروسته زمينه او د هغې نه وروسته بل واو راغلي وي او یا یا راغلي وي وروسته د کثرې نه د هغې نه وروسته بل یا راغلي وي نو دغه واو او یا به هم ساکن کولی شو په اجتماع ساکن سره به غورځولی شو لکه يدعون په اصل کې يدعونه واو راغې مستر تنوینه هغه مستر بل واو دی دغه واو ساکن ک او په اجماع ساکن سره په پوتې دی ورونه کې نه پات یا دا شانته شعر شي یا شي مستر کثرې نه او د هغه نه مستر بل یا بي دغه یا به هم ساکن کولې شي په اجماع ساکن سره ورولې شي لکه تنوینه په اصل کې ترميين او يا راغل سره کتن رسته نه بل یاده دا غیا چې کوم متحدث ده هغه هم ساکن شو په اجتماع ساکن سره او په دې ترميين ته راځي دا په کې دوهم صورت دریم صورت په کې دا ده چې واو راشي رسته رچانه د زمين او مخ کې ریا نه واقع شي او یا یا راشي رسته د کثرین او مخ کې رواونه نو په دې صورت کې به دا حرکت دوا او یا څه کولې شي حرکت دوا او یا ما قبل ته نقل کول شي او بیا فتح واو په چا سره بدلول شي واو په واو په بیا سره بدلول شي او په استعمال تاکیانو سره ورتي لکه مثال تدعینا تدعینا په اصل کې تدعوینا واو راغې وسره زمينه او د هغې نرسته یاده یعنی واو د زمي او د یا ترمنځ واقع شو دې واو حرکت ما قبل تنقل کو لغاین تا دغه تد دې د هغې نه مستلا څنګه شه دغه دینه تد عیو اول ته یاد رسته به دلته به دغه واو په چا سره بدل شو په یا سره احتمال تا کېنو د یا او یا تر منځ راځي یو یا او په دې ته تدعین پات دا شان دا هغه قاعده دا اخرنی صورت چې ویلې دا په فعل ماضی کې هم جاری کیږي او په فعل مضارع کې هم جاری کیږي د ماضی مثالونه لکه لقو او رمو تراولي په اصل کې لقیو او رمیو همدا مخ کې قاعده په شان دا هغه صورت کې بجاري قاعده نمبر لسم واو ویا راوی چې حرکت واو او یا قدم کلمه د فعل مضارع کې بعد کثره او ضمه رو سره ضمیه کثرین واقع شي و اگر واو باندې زموږ وو لکه چې تواو سره زمين راغلي وي باندې ان واو زمين نو صبر واو راغلي وي یا یا باندې کثر بو بیا راغلي وي سره کثر نه باندې ان یا د زمين نو صبر یا راغلي وي ان هم ساکن شو دغه واو او یا هم ساکن کیږي په اجتماع ساکن به یو څه په اجتماع ساکن تر ورتيږي لکه یا ضرورونه پاتم کیږي ضرورونه ترمینه پاتم کې ترمینه دا یو هم صورت شو و اگر وا وادي دنه کول او کچا توا روسته زمين راغلي وي وادي ان يا او د هغې نه روسته يا راغلي وي یعنی دا وا راغلي وي د چا ترمنځ د زمي او د يا ترمنځ راغلي وي لکه تدعين چې در اصل تدعوين بول چې په اصل کې تدعوين وا د زمي او د يا ترمنځ راغلي دی واو واو یا سره بدلیږي و یا واو شو دا دغه یا واو سره بدلیږي په یو صورت کې په دې اول صورت کې چې مثال هغه را تدعین صورت کې په اخر کې تدعوی نو نو حرکت منقوله ما قبل تسمه و نو په دې وجه هغه واو سره تانه و سره کثره و نو دا واو سره کثرې نه واقع شو چې عادت په قاعده باندې په یا سره بدل شو دوه یا کان ترمنځ استعمال ساتي نه لاله او په بل صورت کې يرمون فاصل کې يرميون او دلته حرکت یې منقوله ما قبل ته هغه زمه وا یا روسته د زمين واقع شنو هغه په داسه سره بدل شو په یو واو سره بدل شو د دوه وګونو ترمن د اجتماع تاکین را دی او خلک ان هغه مثال ګلشته چې دا دوه مثال نو نو کې تیر شي ملي ولا قوه مفرد کې اشاره وشو چې دریم صورت په دې ډیر ماضي کې هم جاری کیږي یو ولسمه قاعده هغه د دعیه او داعیتون په نوم باندې ده درې قاعده خلاصه ده چې هر کله واو په لام کلمه کې واقع شي په طرف کې طرف نه مراد دا دی چې لام کلمه کې واقع شي او دا واو وروسته رچانه وي د کثرې نه واقع شوی وي دا واو په یا طرف تول واجب دي لکه دوعیه په اصل کې دوعیه واو واو راغی په لام کلمه کې وروسته د کثرې نه بدل شو په یا طرف دوعیه دې نه جوړ شي دا شانته دوعی یا په اصل کې دوعیه واو دلته هم واو سره کتنې راغې بغل سو په یاد سره دعایات نه ګورچ دا عیان په اصل کې دا ایوانو او دا یقین په اصل کې دا ایواتونه په ټول کې واو سره کتنې راغې بغل سو په تاسو سره په یا سره بدل دولتمه قاعده هغه ده نحوه ولا قاعده ده د دې قاعده هغه خلاصه ده چې هر کله یا په طرف کې واقع شي یعنی په لاس کلمه کې واقع شي روز سره زمينه دا په 50 سره بدلېږي دغه واو دغه په یا په چا سره بدلېږي په واو سره بدلېږي لکه نه هویا د په اصل کې په اصل کې نه هو واو په طرف کې په اصل کې شو لکه نه هو په اصل کې نه هو یو بیا رااله په طرف کې رسته اتانه زمينه بدل شو په واو سره نه هو ته نه قیامون او د قیاسون والا قاعده ده د دې قاعده هغه خلاصه ده چې په دوه صورتونو کې واو په چا سره په یا سره بدلول واجب په دوه صورتونو کې په دوه صورتونو کې یو صورت دا چې هر کله واو د مصدر په عین کلمه کې واقع شي روس سره کثرې نه دا واو په یا سره بدلول هغه واجب دی خو په شرط د دې سره چې په فعل کې اعلان شوی کپیا چې اعلان سره او قوا یا سره وبدیږي نه بدیږي لکه قیامن په اصل کې قوامن وو واو راغې وستره چانه ده کترې نه د مصدر په عین کلمه کې دا واو بدل شو بیا سره قیامن تیرا جوړ شي پیال کې تعلیل شوی ځکه پیال د دې هغه قام یقوم راځي په اصل کې قوامو نو هلته خیر کې اعلان شوی دی دلته شرط موجود و قیامن جوړ شو دا شان قیامن په اصل کې قیامن و واو سره کتریا د مثلا باندې کلمه واقع شو بدل شو 50 سره یا سره قیامن ته جوړ شو خیر کې اعلان شوی چې هغه قوامو د اصل کې څنګه په اصل کې قوامو یو څو کم بل دا کټه په پیل کې اعلان نو شوه بیا په خپل مصدر کې دا واو په یاد سره نه بدلېږي لکه قوامن چې مصدر د قاوم یو قاومو د باب مفاعله ده نو هلته د قوامن کې دا واو سره کتره نه واقع شوه د مصدر علی کلمه کې په یاد سره نه بدلېږي ولی ځکه فعل کې قاوم یو قاومو کې اعلان نه شي یو صورت پکې هغه ده دوهم صورت پکې دا دی چې هر کله واو د جمع په عین کلمه کې واقع شي روسته د کثرې نه دغه واو په خیا سره بدیږي خو په شرط د دې سره چې په مفرد کې دغه واو ساکن یا معلم وي یا په ساکن وي او یا په کې اعلان شوی وي لکه حیاتون فاصل کې حیوازون وو واو راغې نو چا د جمع په عین کلمه کې روس سره کثرې نه بیا سره بدل شو یا ځل بیا جوړ شو مفرد دې هغه حوزون راځي او حوزون کې واو ساکن دي دا شان چې یادول فاصل کې دی واذون وو دتم د جمع په عین کلمه کې تواقع هو او سره کثرې نه واقع شو بدل شو په یا سره چې یادول کې نه جوړ شو مفرد دې هغه چې یذول راځي او په یذول کې هغه واو کې اعلان شوی ځکه فاصل کې جای بدون وو دا سیدین او مرمین والا قاعده رو سره روانه ده او کې جاری شوی بیا لسمه قاعده واو عین مصدر حرکت واو عین مصدر کې واقع شي بعد کثر رو سره تفسیر نه یا شوه دا بیا سره بدیږي بشر بیان کې بشر دې سره کې در پیاري ان تعریف شوه واشد چې تر کې تعریف شوی وي چون قیامن لکه قیامن مصدر د چا ده قامه او قیامن مصدر ده قامه نه قواما قواما کې دا قاعده نه جاری کیږي ما ولې مصدر د قوامه ده ځکه چې فعل کې اعلان نه رسوي یو صورت شو دویم صورت دا هم چې واو عین جمع واو قرآن کریمه جمع واقع شي دا هم په چا سره باندې کې بیا سره په شرط دې سره کې وتر واقع ساکن بود چې په واحد کې د هو ساکن یا معلل یا کې اعلان شوی لکه قیاذ جمع د حوت او قیاذ جمع د چا ده دیږي څوارلسمه قاعده هغه سره سیدون او د مرمیون والا قاعده ده د دې قاعده خلاصه دا ده چې هر کله واو او یا په یو کلمه کې جمع شي او دغه واو او یا بدل د کوم حرف نه نوي راغلي او دغه کلمه هم غیر د ملحقات نه وي ملحق کلمه نه وي نو دغه واو په بیا سره بدلی یا په یا کې مطلق کی او زمره ما قبل په بیا سره بدلی په کثرې سره بدلی لکه دا غیر لپاره مختلف مثالونه تاسو درکړي یو سیدون دی سیدون په اصل کې سیدون وو واو او یا جمع شو او دا له جانه بدل ندی راغلی بل دا چې دا کلمه د ملحقات نه هم نه ده واو په یا سره بدل شو یا په یا کې مخانجنو سیدون ته نه جوړ شو دلته ما قبل په خپل مکتوب دی نو کثرې ورکول ته حاجت نشته دا شان مربی په اصل کې مرمو یو د واو او یا جمع شو واو په یا سره بدل شو یا په یا کې مخانجنو او زمانه ما قبل چې دی وی باندې و هغه په کثرې سره بدل شو مرمي یون پیل جوړ شو دا شان موضوع په اصل کې موضوع یون وو واو او یا چې مستو واو په یا سره بدل شو یا په یا کې مدغم شو او زمانه ما قبل ما قبل په کثرې سره بدل شو موضوع یون په دې موضوع یون کې هغه په کلمې ته کثره ورکول پکې هم جایز دي ولی ځکه چې دا باب مزایم دي دې کې مضارع هغه مکسور العين ده نو د هغې د مناسبت د وجې نه پاک کلمې ته کثره ورکول هم جایز دي ملي یون په کې ویل هم صحیح بیا دا قاعده په ای وی کې نه جاری کیږي ای وی کې یا اول د مشوي دی او سره دې نه یو پکې ساکن هم ده او یو پکې هر یو ساکن وي نو په دې کې وی چې دا قاعده ولې نه جاری کیږي دا کله جاری کیږي چې تاسو شانتای شو چې دا واو او یا بدل د چا نه وی راغلی او په دې وی کې دا یا بدل د حمزه راغلی په اصل کې یې ویو دا ایمان والا قاعده کې جاری شونه کې وی ته نه دوش دا شان دا قاعده په کوئی ونو کې نه جاری کیږي اگر چې واو او یا جمع شي وی ولی ځکه چې کوئی ونو دا ملحق نه ملحقات نه دي نو په دې کې هم دا قاعده نه جاری کیږي قاعده ثم واو ويا غير مبدل هر کله چې واو او یا غیر مبدل چې بدل د چا نه ویراغلی جمع شوم په یو کلمه کې جمع شي د غیر ملحق او هغه کلمه د غیر ملحقات نو ملحق نه وي او اول انها ساکن باندې اول کې ساکن وي که هغه هر یو وي واو یا سودا واو په یا سره باندې کې دریا اسلام یا بس یا کې مقام کیږي ولا ایوی امر حاضر اوایا اوی او په ایوی امر حاضر د اوایا اوی کې په سبب مبدلیت یا الحمزه په سبب د مبدلیت چې دا یا بدل د حمزه نه راغلی ده ودا قلون او قلون کې په سبب الحاق په سبب د الحاق سره دا ملحقات نه ده این قاعده جاری نه کیږي دا قاعده کې نه جاری کیږي ان دلته قاعده هغه ده کومه قاعده ده د دیریګون والا قاعده ده د دې قاعده هغه خلاصه ده چې هر کله د هر هغه جمع چې په وزن د فعولین باندې وي او په اخر کې دوه وونه جمع شي دغه دواړه وونه په یا سره بدلېږي او دغه زمر ما قبل په کثرې سره بدلېږي او به فا کلمې ته په کثره ورکول هم تری جایز لکه دیلیون په اصل کې دلو وونو په وزن د فعولین باندې د فعولین جمع په اخر کې دوه وونه جمع شي دواړه په یا سره بدل شي او بیا یا په یا کې مدغم سره ضمه د ما قبل کثرې سره بدل کړو دغه کې نه جوړ شو دولی یو کې نه جوړ شو بیا د مناسبت د عین کلمې نه پاته هم تور کول کثره جایز دي چې دلی ګون کوي دولی یو او دلی ګون دواړه پکې جایز دي قاعده دوه او کې دا راکړي قول باشد دوه غونه چې په هغه څه قول کې وي یا صورت په یاد سره بدلی کی ادغام یا بس او یو کی یو بل کی مدغم کیږي وزمه ما قبل کثره شو او زمه ما قبل په کثره سره بدلی کی وروا صفه هم کثره یا بس او دا په کې هم جایز ده صفه کلمې ته کثره ورکړي شي تون دلیون در دلون اذا جمع رچا ده تلوین جمع ده شپارتمه قاعده هغه د اصل او د اصل والا قاعده ده دې قاعده هغه خلاصه ده چې هر کله په دې قاعده کې هغه دوه صورتونه دي او دوه جزونه پکې دي یو جز پکې دا دی چې هر کله د اسم متمکن فلام کلمه کې د اسم متمکن فلام کلمه کې واو راشي روس تر زمې نه دا واو په یا سره بدلېږي او زمه په کسره سره بدلېږي او بیا به دا یا ساکن کیږي او په استعمال ساکن سره به ورکیږي یو صورت پکې دا دی او دوهم صورت او یوس پکې دا دی چې هر کله د اسم متمکن په لاس کلمه کې یا مستر زمينه واقع شي دا بیا به هم ساکن کېږي او په استعمال ساکن سره به ورته کې او تنبیه ما خبر سم حساب کېږي دا اول مثال لکه مثال لین دی نو اصل دا په اصل کې اصلون وو اصلون و د اسم متمکن په لاس کلمه کې واو واقع شو سره دا نه زمينه واو په یا سره بدل شو او دا زمانه ما قبل په کثرې سره بدل شو نو اته لیین کې نه جوړ شو هغه نه روته دا یا ساکنه شو او اجتماع ساکن ریا او تنوین تر من دلاله یا مدو او کو کې تنوین لام تر من حق شرط دین کې نه جوړ شو دا شان ته په تعلم او تعالیم کې تعلم فاصل کې تعلم او تعالیم فاصل کې تعالم وو په دې کې هم هغه واو په یا سره بدل شو او دا یا بیا ساکینه شو زمما د ما قول په کثرې سره بدل شو یا په احتمال ساکینه سره وګورئ دا تنوین دی لام ته مدد شنو تعالی او تعالی دې نه جوړ شي بل دویم جز په کې داو چې هر کله د اسم متمکن په لام کلمه کې یا واقع شروع سره تنوین دا زمو په کثرې سره بسېږي او یا په ساکنه کې په اجتماع ساکنه سره بسېږي ورځيږي لکه اصل په اصل کې اصل ویونو دلته یا لام کلمه کې واقع کړو سره زمينه دا یا ساکنه کړل او زمره ما خبرم په کثرې سره بدل کړل نو چې دې نه جوړ شو از به یې دې نه جوړ شو دا یا چې ساکنه شو په اجتماع ساکنه سره تنویر او په تنویر دی باطه ملحق شو از به دې نه جوړ شو فارسمه قاعده دا واو لام کلمه یې سم حل کړه چې واو کلام کلمه دې سم کې بار زمو کو پس پس زمي نه وي باندې کثره شو چې څه کثرې نه وګرځي بیا یا شو او دا واو په بیان سره بدلی و ساکن شو دا به ساکن کیږي دا آیا په اجتماع ساکن په یو څه په اجتماع ساکن په تنوین سره تنوین کې تنوین سره اجتماع ساکن راځي دا آیا ورته کې حدث کیږي لکه اصل ويا هم دا دوهم جز ده ويا هم بعد کثره شیاب اسم متمکن په اخر کې واقع شروع سره کثره استزمینا بعد کثره شول دا ورو سره کثره نه ګرځي یا دا ما قبل زمو په کثره سره بدلېږي وبعد اسکان ورو سره اسکان نه دا وسه کې کولې شي په سامي اجتماعي ساکنین باطن وي په تاسو د اجتماع ساکنین سره تنوینا د تنوین سره اجتماع ساکنین مراد دي دوی په دغه یا په ورتي کې تنوین او ما قبل زمو حقيقي